نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د خلافت غږ رادیو مجاهد او مؤمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت د زمریانو په خپرونه کې دا ځل بیا د یو تکړه مجاهد د خلافت له یو بل زمري کفایت سره خبرې اترې کوو چې دی له څو کالو نه الحمدالله په جهادي مبارزه بوخت دی او کله چې اسلامي خلافت اعلان شوی اسلامي خلافت ته راغلی د ده سره خبرې اترې کوو چې ده څومره جنګونو کې برخه اخیستې ده ځه څه د حالات په د باندې راغلي دي او خلافت ته څنګه راغلی دی او هغې نه مخکې چې دا په د امارت په سب کې جنګېده د هغه سب حالات به راته وو چې هغه څه ډول سب او د هغې کوم ډول کارونه کول دوی سره خبرې اترې کوو دی په ډېر جنګونو کې هم پاتې شوی دی او ډېر سخت حالات پرې راغلي دي ده سره خبرې اترې کوو چې دی څه برداشت لري د هغه خلکو په اړه هغه خلکو ته څه پیغام لري چې دوی د مرګ نه ډارېږي وایي چې جهاد ځکه نه کوم چې مړ کېږم نو ده سره خبرې اترې کوو کفا صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو او بیا لومړی دا پوښتنه درنه کوو چې څومره وخت کېږي چې جهاد ته راوتی یو ولې مو دغه جهاد لاره انتخاب کړې ده نورې لارې هم شته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بسم الله الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده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 ما سره به دا احساس و چې کله به زه لوی کېږم چې دې کفارو په مقابل کې وجنګېږم زه ډېر کوچنی وم ډېر ماشوم وم او جهاد سره مې ډېره مینه وه نو دا ویډیوګانې به مونږ کتلې او کله هم چې د مسلمانانو باندې دا ظلمونه وکتل رنګارنګ ظلمونه په مسلمانانو کېدل، دا ویډیوګانې به راتلې، یا به د خویندو میندو دا په جېلونو کې چې دي دوی دا پیغامونه به راتله، نو ما ته به زندګۍ خوند نه راکاوه، خو ډېر ماشوم وم، وس مې نه وه چې جهاد ته راوتی وای، نو ډېر شوق و زما جهاد سره او خاص په دې دغه راووتم چې مسلمانانو باندې دا کوم ظلمونه کېدل، د یو خور پیغام مونږ کته، چې په هغې کې ډېر زیات پېغورونه مسلمانانو ته ورکړي نو ما ته نور ژوند خوند نه راکو دې پسې زندګۍ ما ته خوند نه راکو نو جهاد ته مې مخه کړه د مرتدینو سره په مبارزه بوخت شوم او جهاد دغه نورې لارې څنګه دي دا نور لار لکه چې د مؤمنو مسلمانانو خویندو مجاهدینو انتقام نه اخیستل کېده که څنګه د درس تدریس لارې نه او د نشراتو لارې نه د مجلې او د اخبار له لارې نه او د کتاب او د راډیو لارې نه نور راډیوګانې چې وې نو تاسو څنګه دغه لاره انتخاب کړې وه دغه لاره موږ د دې لپاره انتخاب کړه چې په دې کفارو باندې دا زړونه یخ شي د دوی انتقام تر واخلو په لیکلو او ویلو خلکو پس خبرو نو هغه باندې ځکه چې د مرتد نظام لاندې و او دا خبرې به کېدې او نو دې هیڅ ګټه نه ورکوله نو ځکه جهادي مبارزې ته راووتم چې دې خویندو میندو او د دې ماشومانو بدله د کفارو څخه واخلو او ان شاء الله تر څو پورې چې په بدن کې زموږ ساه وي د دې کفارو او مرتدینو په مقابل کې به جنګېږو او د دې خویندو او میندو بدل به ترې اخلو او تر هغې پورې به جنګېږو چې د الله کلمه په غونډه نړۍ قایمه شي ان شاء الله ځان په غونډه نړۍ قایم شي ان شاء الله باذن الله کفایت صاحب تاسو مخکې په امارت کې وئ دغه امارت کې به تاسو ډېر جنګونه د مرتدینو سره راغلي که دغه خبره راته وکړې چې په کوم ځای کې ستاسو جنګونه راغلي دي، هغه کې د مجاهدینو مورال څنګه و او د بالمقابل د مرتدینو او کفارو حالات څنګه و، دغه یو څه رڼا واچوه په دې خبره باندې. الحمدالله عوامو ته ډېره واضحه ده، موږ چې په کوم دلګي کې وو، الحمدالله په بټي کوټ کې ډېر ټیټ کارونه هماغه دلګي کول، نور مخلصین دلګي هم وو او ډېر ټیټ کارونه هغوی هم کول، خو الحمدالله مرتدینو ته چې ټیټ ګوزارونه ورکړل، هغه د فضل کریم په نامه کوم دلګی چې و نو کفارو به ورته لړلی و د ډېر روب نه به د هغې دومره روب و چې د هغې نوم به واورېدل شو موږ به چې کله کمین ته ووتو سرک ته به وختو نو کفارو به چې دا نوم اورېده چې لړلي ملګري راوتې یا لړلی راوته نو بیا به مخامخ نه راتله په زوره به یې رالېږل خو جنګ ته به نه راتله موږ په د الله نه په دې ډېر راضي وو نو موږ ډېر خوشحال وو چې د داسې یو خلکو سره شوي یو چې موحدین دي او الحمدلله کفارو ته ډارېږي. نو په ډېرو جنګونو کې دې کفارو سره موږ مخامخ شوي یو الحمدلله د دوی ایمان موږ ته معلوم شوی دی. ډېر الله د زموږ په لاسونو او د ملګرو په لاسونو مردار کړي الحمدلله په جنګونو کې. نو په یو جنګ کې موږ راووتو د پوستې ترتیب وو پوستې پسې راغلو نو ډېرو ګروپونو پرې کار وکړ خو فتحه نه شوه دا پوسته. نو کله چې ورته موږ ترتیب ونیو نو راغلو د شپې د پوستې ته ترتیب نیولو او د جنګ پروګرام وپې کله چې راغلو د پوستې ته نږدې راغلو نو د کوم مرتد چې و پیره باندې و نو ټاور کې ناست و سندره ویله د ټیم کې لګیا په خپله پیره کې سندره ویله مجاهدین چې په پیره کې هغه الحمدلله قرآن کریم آیات تلاوت کوي قرآن کریم تلاوت کوي حقیقت دی ادا الله ذکر کوي او په دې وخت کې ملګري په ذکر بوخت الله ته په ژړا وه چې الله موږ ته څنګه فتح راکړي او دا مرتد په سندره باندې بوخت خو خو دې وخت کې ملګرو پې کار شروع کړ او کوم ملګری چې راکټ شو هغې پې د راکټ ډز وکړ او په اول ډز سره الحمدلله د الله په فضل سره دا ټاور ولګېد مرتد هم پکې مردار شو الحمدلله نو جنګ شروع شو ډېر سخت جنګ وشو چې جنګ وشو نو ملګري پوستې ته ورسېدل ګرنېټ یې ور واچولې د مرتدینو ته تسلیمېدو دغه وکړ خو مرتدینو چغې والې او د تسلیمېدو غږ یې نه اورېده، په خپلو رمباړو باندې بوخت و. نو ملګري پرې ور واوښتل او الحمدلله د الله په فضل سره یې غونډ مردار کړ، اسلحې هم ترې راواغستلې، پوسته په مکمل ډول د الله په فضل سره تخریب شوله، دا پوسته د شینواري کلا په نامه یادېده، شینواري کلا په نامه یو ځای و، په هغې ځای کې شتون لره او مسلمانان به ترې ډېر زیات په عذاب و. نو د دې د وجې نه موږ ډېرې پوستې نورې هم وي خو د دې د وجې نه موږ د دې پوستې پروګرام برابر کړ چې مسلمانان ترې ډېر په تکلیف وو نو الله زموږ په لاسونو فتح کړه او ډېر مرتدین پکې الله مردار کړه او الحمدلله غنیمتونه موږ ته الله لاسته راکړه نو تاسو مخکې د امارت په لیګ کې جنګېدئ که د هغوی په اړه راته ووایئ چې تاسو ولې د امارت هغه صف پرېښود، هغه تنظیم پرېښود او خلافت ته راغلي یاستئ؟ نو دا نیمګړتیاوې خو غونډو ته معلومې دي چې په امارت کې کومې نیمګړتیاوې وې، نو موږ ښه پوهېدلو چې دا خلک چې کوم کارونه کوي دا یو هم د اسلام لپاره نه دی، خو بل کوم داسې تنظیم نه و او کوم بل داسې ډله نه وه چې زموږ د زړه مینه پرې ماته شوې وای. خو د موږ هغې وخت کې الحمدلله د اعلی کلمت الله لپاره جنګېدو خاص او خاص د الله د رضا لپاره جنګېدو او د الله د نظام د قایمولو لپاره جنګېدو نو ښه څه یې موږ لیدل چې دا خلک په حقه لار نه دي روان بلکې د مرتدینو سره به ګرځېدو پاکستان ته به چې واوښتو د هغې طرف نه به چې موږ تشکیل راکوو د پاکستاني پوځیانو په ګاډو کې به راتلو اسلحې به رسره وې بس په دې سرحد باندې به چې راوښتلو د رینا پارچاو لاره به شوه یا به نازیانو لاره شوه تبۍ لاره په دې باندې به چې راتلو د پاکستاني پوجیانو ګاډو کې مونږ راتلو هغو به راسره اسلحې راوړې هغو سره پوستو کې ناست وو چایونه به مو ورسره څښل ډیوان به راته راخیستل نو یو ورځ را روان تشکیل باندې راتلو نو ګاډي کې راناست وو نو د فوجیانو ګاډی و د امیر چې کوم وه ورسره مخکې سیټ کې کېناست زه شاته د پیکا والا سره باډۍ کې وم ډاټسن وه نو دا دغه فوجي ماته لګیا و کیسه راته راغسته نو ګپ شپ یې راسره شروع کړ ماته لګیا ووایي زمونږ او ستاسو فرق نشته دی فرق هم صرف په دې کې دی چې هغې خپله ژبه کې ویل چې تاسو په سیول کپړو کې هستئ او مونږ په دغه کې د نورو کپړو وردۍ کې وو زمونږ او ستاسو فرق صرف په دې کې دی نو ماته سخت قهر راغی او سخته غوسه راغله خو وس مې نه کېده نو زړه مې سخت تنګ و په دې صف کې او بل داسې کوم تنظیم نه و کومه ډله نه وه چې زمونږ پرې د زړه مینه ماته شوې وای نو ښه صحیح موږ دا نیمګړتیاوې کتلې په دې عمارت کې خو نوره وس هم نه وه خو موږ هغې وخت کې الحمدلله د الله دپاره جنګېدلو او اوس د الله نه په دې ډېر راضي یو چې الله اسلامي خلافت راوړ او اسلامي خلافت ته راغلو او دا الله موږ باندې یو ستر انعام کړی دی د دې شکر موږ نه شو ادا کولی ځکه چې دا ډېر ستر انعام دی د الله په موږ باندې او په مؤمنانو باندې نو الحمدالله په دې د الله نه ډېر راضي یم چې اسلامي خلافت ته راغلم د دې مرتدینو په خلاف باندې جنګېږم د دې پاکستان آی اس آی په خلاف باندې جنګېږم د افغانستان مرتد او د نړۍ ټولو کفار په مقابل کې الحمدالله سینه مې ورته سپر کړې ده او جنګېږو ورسره انشاءالله انشاءالله کفایت صاحب کله چې تاسو خلافت ته راغلي یاست ویل کېږي چې هغه د آی اس آی د اربکیانو هغه ډله اوس ډیر د مشکلاتو سره مخ ده او هغه جنګونه به چې دی مخکې د مرتدینو سره کول اوس هغه جنګونه هم نشته اوس حتی د د اربکیانو سره او دغه مرتدینو سره دی ائتلافونه کړی اوس د اسلامي خلافت په خلاف جنګیږي او دغه ایس آی د اربکیانو ډیر کوشش هم په تاسو پسې دی چې او تاسو نور کوم مخلصین ملګري چې دوی پسې ډیر کوشش کوي چې دوی شهیدان کړي ته تاسو د دوی په خلاف هم کله جنګونه راغلي کنه د ایس آی د اربکیانو د د دولت د اربکیانو د پولیسو او اردو په خلاف باندې. الحمدالله ډیر جنګونه زمونږ د افغانستان د مرتد فوج سره راغلي دي الحمدالله زه په پاکستان کې هم جنګیدلی یم په وزیرستان کې هم جنګیدلی یم هلته د پاکستان مرتد فوج سره هم ډیر جنګیدلی یم خو د هغې نه بعد کله به چې راغلو افغانستان ته دې مرتدینو سره ډیر وجنګیدو نو کله نه چې الحمدالله د موحدین ملګري د امارت د صف نه راوتي دي، د آیس ایس د صف نه راوتي دي، نو یو جنګ هم د دې مرتدینو سره نه دی شوی، عوامو ته ښه واضحه ده او ښه ورته معلومه ده، کله چې دا موحدین ملګري په دې صف کې وو، الحمدلله مرتدین ترې ډېر په تنګ وو، سر به دې تل مدعا ټکه و او کله چې تاسو راوتاست دوی اوس ورسره ایتلافونه کوي. او تعجب خبره خو دا ده چې هغې وخت کې به دوی چیغې والې چې موږ د دې مرتدینو په خلاف جنګېږو. او مرتدینو سره زموږ جنګ د افغانستان مرتد حکومت دی او دا د واغه دی ډېرې ټاپې به یې لګولې او پاکستان سره زموږ معاهده ده او ځان ته به د خپې ښودلو ځای پرېږدي دا بانې به یې کولې نو دا زخخیل به راتله دلته به د جهاد په نوم به راتله زړه کې به نورې خبرې هم راتلې دونه به موږ دا تپوس کوو چې دغه دی تاسو ولې پاکستان مرتد حکومت په خلاف نه جنګېږئ؟ نو دوی به موږ ته ویل چې یو ځل د افغانستان مرتد حکومت ختمول غواړي بیا د پاکستان مرتد حکومت سره جنګېږي. بس وختونه تېرېدل په دې کې الحمدلله موږ چې کله خلافت ته راغلو د دوی د اصلي څېره موږ ته معلومه شوه اصلي څېره یې موږ ته معلومه شوه په دغه کې هغه خلک پاتې وو په دې امارت کې چې موږ به ورپسې ګرځېدو نوم به یې موږ سره د جاسوسانو په لېست کې و. هغه خلک پرې صف کې پاتې وو نو سم سړی پکې پاتې سم سړی پکې پاتې نو غونډ چرسیان او پوډریان پکې پاتې وو څوک زاله پر جنګیږي هغه ټول ترې راغلي دي الحمدلله غونډ اسلامي خلافت ته راغلي خلک په دې په دوی کې پاتې دي که نه چې موږ به کله چکپیان اچولی نو د دې خلکو چکپیان به موږ کوو نو کومه ساحه به چې موږ ته راکړې وه د دوی دا موبایل به چې موږ چک کړې جیبونه به دوی موږ تلاشي کړې امارت د اسلامي امارت د مجاهدینو هغه تاسو چک کولې دا کوم چې ځان ته اسلامي امارت مجاهدین وي او حالا چې دا به د امارت کې غټ غټ مشران او غټ غټ خلک به وو غټې غټې وظیفې به یې دې خلکو ته ورکړې وې د دوی دا موبایل به چې موږ چیک کړلې رنګارنګ ګندګیانې به وې پکې سندرې به پکې وې لوڅ فلمونه به پکې وې داسې شیان به پکې وه چې زموږ د برداشت نه به وتې خبره وه او په جب کې به یې نسوار سګرټ چرس رنګارنګ نشه یي توکي راوتل خو زموږ وسه نه کېده چې دوی ته مو څه ویلی وای خو الحمدلله د الله نه په دې ډېر راضي وو چی پټ پټ کوم کارونه په دوی کول نو الحمدالله په هغه د الله نه ډیر راضی الحمدالله پټ هم په ډیر کارونه کړی پر خبيثانو باندې په هغه وخت کې مونږ له دوی سره ورانو دوی خه پوهیدل چی دا خلک به یو ورځ نه یو ورځ مونږ باندې راګرځي او مونږ به مرداري خو مونږ سره ډیر ضد کو مونږ پسې ډیر کوشش کو چې مونږ ختم کی او الحمدالله الله مونږ ته ډیر ژوند راکړی د مرتدینو په خلاف ان شاء الله تر هغه پورې مونږ جنگیږو چې ترڅو پر په بدن کې سای او دوی ته زمونږ دا پیغام دی چې ان شاء الله مرګ چې دا هغه په جنگ کې نشته دی مرګ چې ده کله نېټه پوره شي او وخت دې پوره شي الله دې په هغې وخت کې ځان ته غواړي او دوی سره زموږ ډېر جنګونه راغلي دې مرتدینو سره هم زه ډېر د صاحب بګیان سره تاسو جنګونه راغلي کله چې تاسو دې سپون نه راجدا شوې دې کې تاسو وویل چې ټول پکې چرسیان بنګیان او هغه فاحش خلک پاتې دي نو اسلامي خلافت ته تاسو راغله دوی وځه اسلامي خلافت په ضد باندې جنګ شروع کړه دوی ځکه دوی خو هدف هم دا نه و د ایس آی هدف دا نه چې دلته یو اسلامي نظام جوړ شي اوس چې الحمدلله اسلامي نظام په نړۍ حاکم شوی او دلته د نړۍ باندې خبرېدو کوشش روان دی په خراسان کې چې هم دغه اسلامي خلافت اعلان شو بیا ټول مخلص مجاهدین تاسو په سیر باندې خلافت ته راغله دغه د ایس آی اربکیان اوس د خلافت مجاهدین په خلاف باندې جنگونه کوي دوی سره جنگیږي او د اربکیانو د دغه نور په پولیسو او اردو سره ایتلافونه کوي د دوی په خلاف هم ستاسو کوم جنګ راغلی کنه د ایس آی او د اوس د خلافت تاسو کله راغلی سي د دې د افغانستان د مرتدینو سره او د ایس آی او د اربکیانو سره ستاسو کوم جنګونه راغلي دي الحمدلله د الله نه په دې ډېر راضي یو چې دوی سره هم کوم جنګونه راغلي الله هم پرې زړونه ډېر یخ کړي دي هغه نور مرتدینو باندې دومره نه وو یخ شوي خو الحمدالله د الله نه په دې ډېر راضي چې په دې مرتدینو مې زړونه ډېر یخ شوي دي دوی سره زمونږ تقریبا ډېر جنګونه راغله اوله کې پې مونږ لږ رحم کوو مونږ ویل ځه په یو صف کې راسره جنګېدلي مونږ به صرف همدا دغه کوو چې ځه خیر پاکستان مرتد حکومت له خوا تقویه کېږي دلته رالېږل کېږي جنګېږي نو لږ لږ زړه به پې مونږ خوږه وو خو الحمدالله مونږ ته اوس واضحه معلومه شوه چې دوی د غونډو کفرونو سره اېتلاف کړی د غونډ کفر سره ولاړ دي انشاءالله د دې نه بعد چې کوم جنګونه دوی سره زموږ را روان دي انشاءالله د الله په فضل سره په دوی باندې به موږ هېڅ رحم ونه کړو داسې به وشنو لکه امریکایان یا یهود انشاءالله د دوی نه به ورسره سخت چلند کوو او انشاءالله هر یو ملګری زموږ دې ته لېواله دی چې کله به دوی سره زموږ جنګ راځي او د دوی په وینو به دا چړې سرې کوو ان شاء الله دوی ته زمونږ هر یو ملګری د دوی جنګ ته ډیر زیات خوشحالیږي دوی سره زمونږ جنګونه ډیر راغله په بټي کوټ کې او په نورو ساحو کې په چیر اګام طرف ته او چپلیار طرف کې ډیر طرفونو کې ورسره زمونږ جنګونه راغلي الحمدلله زمونږ زړونه په الله یخ کړي د دوی دغه وضعیت به څنګه کله به چې تاسو سره مخامخ شئ د خلافت د مجاهدینو وضعیت به څنګه و دغه د عیسی د اربکیانو او د مرتدینو مورال به څنګه وو؟ الحمدالله دوی ته خو زموږ ایمان د وخت نه معلوم وو. موږ چې په امارت کې وو دوی ته زموږ ایمان معلوم وو او زموږ د جنګونو پته وه ورته. نو کله به چې دوی موږ پورې ځان مږه خو موږ ته به مشرانو امر کاوه چې خیر مسلمانان دي لږ لږه ګوزاره ورسره کوئ تاسو کار مه لرئ خو دوی به بیا هم د پاکستان د آی ایس آی په اشاره باندې او د دې نور مرتد حکومتونو په اشاره باندې مونږ به یې په عذابولو بس ځان به راپورسولاو چې په یو بانه نه په یو بانه مونږ سره وجنګېږي خو الحمدلله کله چې مونږ نه مونږ ته څه ټیم کې امر وشو د دوی د مردارولو او دوی سره د جنګ کولو نو په هغه ټیم کې چې دوی سره مونږ جنګېدو نو د نور مرتدین چې دي الحمدلله هغوی به هم زمونږ نه ډارېدل په جنګونو کې به تښتېدل خو کله به چې دوی سره مونږ جنګېدو دوی دا رمباړې به مونږ اورېدې دوی دا چیغې به مونږ اورېدې دوی دا زخمیانو کریکې به مونږ اورېدې چې مردارېدل به او نور ملګر به یې پرېښودل او شا به یې رااړول او تښتېدل به او خلافت مجاهدین به چې زخمیان شو یا شهیدان به پکې وشو د دوی مرال به څنګه الحمدلله کله به چې د اسلامي خلافت که مجاهد ولګېده یا به شهید کېده یا به زخمي کېده په خولې به یې د الله اکبر ناره وه د اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا نارې به وې په خولې باندې او د دې مرتدینو به صرف چیغې اورېدل کېدې صرف دا چیغې به اورېدل کېدې چې مړ شوم وای ومې کاږه جنګ صحنې نه مې وکاږه زخمي مړ یم وای مړ شوم همدا چیغې به د دوی اورېدل کېدې د الله نه په دې ډېر راضي یو چې الله پې زړونه یخ کړي او انشاءالله دوی ته زما دا پیغام دی دوی رنګارنګ تبلیغات کوي چې داسې ویل کېږي چې دا پروسس کې کوم جنګ ستاسو د امارتیانو د مرتدینو چې د افغانستان مرتدینو چې ائتلاف کړو ستاسو دوی سره جنگ راغلی او دوی بیا ستاسو په کلی کې دا وازه خبره کړې چې مونږ کفایت شهید کړی او دوی په اسلام ور درکړم دی دې تاسو ویل غواړي څه پیغام لري د خلکو دغه د ایسای اربکیانو ته ان شاء الله زما روح چې دغه د رب العالمین په لاس کې د دې مرتد او د دې مرتدینو په لاس کې نه ده ان شاء الله دوی رنګارنګ تبلیغات وکړه رنګارنګ تبلیغات به کول چې په دې جنګ کې مونږ پلانې شهید کړ د دوی په اصطلاح چې مردارم کړ خو ان شاء الله زمونږ روح چې دی هغه د رب العالمین په لاس کې دی کله چې الله وغواړي الله به مونږ ځان ته وروبلي د دې مرتدینو سینې به ان شاء الله په مونږ باندې یخې نه شي کله چې الله وغواړي د هغې نه د مرګ نه منکرېدل نشته خو دې مرتدین ته زما دا پیغام دی ان شاء الله مخکې به هم در باندې رحم کوو خو ان شاء الله دا ځل به چې ستاسو په مقابل کې جنګېږو تاسو به یې په خپله وګورئ ان شاء الله باذن الله الله دې مونږ ته دومره توفیق راکړي او دومره ژوند الله مونږ ته راکړي چې کله دا مرتدین ختم شي او په دې مرتدینو الله زمونږ زړونه یخ کړي او په نړۍ باندې الله اسلامي خلافت قایم کړي الله دې بیا مونږ ته شهادت راکړي خو دې مرتدینو ته زما دا پیغام دی چې ای مرتدینو ای د پاکستان د آی اس آی غلامانو ان شاء الله ستاسو زړونه به په مونږ باندې یخ نه شي تر هغې پورې به مونږ ستاسو په خلاف جنګیږو چې په بدن کې معمولي ساه وي او ان شاء الله دغه وروستی جنګ چې ستاسو د امارتینو او د افغانستان د مرتدینو چې دوی په ګډه سره ائتلاف کړی و، دغه جنګ ستاسو وروستی جنګ دوی سره راغلی و، د دغه جریان ته وو چې دوی څنګه ائتلاف کړی و، بیا ویل کیږي چې د مجاهدینو چې کومه اصلحه ټوله کړه هغه سره نیمایي کړه او د دوی د مردارانو هم ووایه چې دغه کیسه راته وکړي چې څومره مرداران په دوی کې وو چې دغه وروستي جنګ کې. نو په وروستي جنګ کې چې کله موږ حرکت وکړ. روانېدلو نو موږ د دې نه خبر نه وو چې دې خبیثانو د افغانستان حکومت سره اختلاف کړی د دې نه خبر وو چې مرستې ترې راغستې د روس نه ورته مرستې راغلې د ایران نه ورته مرستې راغلې د دې د هغه نه خبر وو خو د دې خبرې نه لا خبر شوي نه وو چې دوی په بټکور کې سره یو ځای شوي اختلاف یې سره کړی نو موږ یوازې تابع د پاکستان د آی اس آی د غلامانو دپاره کړې وه حرکت هم راوکړ خو دوی یو ځای کې د دوی کورونه دي هلته دوی کمین نیولی و نو موږ چې کله دې ساحې ته ورسېدو نو د دوی منځ ته شو موږ نو خوا کې نږدې پوستې هم دوی پوستو سره نږدې ناست وو بیخي داسې شل مترۍ دېرش مترۍ کې سره ناست نو کله چې موږ دې ساحې ته ورسېدو دوی زموږ ګاډي باندې راکټ او ډزې شروع کړې نو الحمدلله موږ د ګاډو نه کوز شو دوی سره مقاومت شروع کړ الله فضل سره ډېر ذلیله شو دوی نو ډېره مرداره په دوی کې مو شوه او ډېر مرداران پکې وشو نو مونږ چې دوی سره په جنګ باندې بوخت شو دوی په تېښته کې وو چې دې وخت کې مونږ باندې شا ترپي ډزې شروع شوې چې شا ته مو وکتل د افغانستان د مرتد حکومت دا کوم اربکیان چې دي اردو ده او سپیشل فورس یا پولیس دي دغه هم راورسېدل نو زمونږ شا ته دوی هم تاو شو نو ګرد چاپېره مونږ محاصره کړو خو الحمدلله ملګرو ته الله دومره ثابت قدمي ورکړه چې یو هم تر اخري سلګۍ پورې د دوی چیغې والي چې تسلیم شئ هیڅ خبره نشته وي څه هم درته نه وایو خو الحمدلله هر یو ملګري تر اخرنۍ سلګۍ پورې مقاومت وکړ تر څو پورې چې ورسره په شاجور کې یوه مرمۍ پاتې وه الحمدلله هر یو ملګري مقاومت کاوه زه پخپله په دې جنګ کې زخمي شوم نو ما پخپله لیدل ما پسې یو دوه کسو رامنډې والې کله چې ته زخمي شو دغه هغه راته ووایه تا باندې څه حالات راغل دغه احساس او برداشت راته ووایه نو زه دې خبیثانو سره په جنګ بوخت وم د پاکستان د ایس ای غلامان سره په جنګ بوخت وم چې شاته مې خیال نه و د افغانستان مرتد حکومت لخوا ولګېدم چې کله ولګېدم نو زه راولوېدم په خپه باندې ولګېدم راولېدم نو دې دې کې د پاکستان د ایسای کوم غلامان چې وو نو دې وخت کې د کوم امیر چې ورته ټاکلی د مرتد ورته چغې وال چې فدایان ور واوړئ دا کوم ملګري چې زمونږ ولګېدل شهیدان شو نو دی ورته چغې وال چې فدایان ور واوړئ او سامانونه ترې راټول کړئ نو دې وخت کې زه زخمي وم ما پسې یو دوه کس رامنډې کړې ما ته ویل چغې راته وال چې تسلیم شه سامان خطا کې هېڅ هم درته نه یو نو الله ما کې وسه واچوله زه راجیګ شوم دا کوم کسان چې په ما باندې را ما پسې رامنډې والې د الله فضل سره ما وویشتل او د الله فضل سره مې مردار کړه نو دوه کس ما پسې رامنډې وال د الله فضل سره وویشتل او مردار شول او چیغې او رمباړې والې تر اخرنۍ سلګۍ پورې بس دوی عمل ته پراته کله چې مردار شو نو ما ترې حرکت وکړ، په دې کې نور کسانو ما پسې رامنډې والې او د تسلیمېدو چغې یې راته والې، نو زه زخمي وم، په دې کې بیا زه په مټ باندې ولګېدم، دوه ځایه زخمي شوم، نو تر هغې پورې زه جنګېدم تر څو پورې چې راکې وسه وه، نو کله مې چې لاس هم کار پرېښود، نو مرمۍ هم راسره په ختمېدو وې، نو د جنګ صحنې نه داسې صحنه وه چې وتل ترې ډېر مشکل و، ګرد چاپېر د افغانستان مرتدین هم رانه تاو وو او دا د پاکستان غلامان هم رانه تاو یو ځای وو سره، نو الله ماته نجات راکړ. ته مخکې هم کله زخمي شوی وې کفایت صاحب د نورو جنګونو کې؟ نو په ډېرو سختو سختو جنګونو کې ګېر شوم، خو مخکې معمولي معمولي ګرېدلم، داسې شدید ټپ مې نه و، داسې شدید زخمي شوی نه وم، خو په دې جنګ کې په خپه باندې ولګېدم او په لاس باندې ولګېدم، زخمي شوم، خو الحمدلله په دې باندې مخکې به د ملګرو به چې قصې کولې د مرتدینو او بعضې خلکو سره چې موږ وو هغې ټایم کې، د دوی له خولې نه به چې موږ خبرېدلو نو دوی به ویل چې زخمي شي دومره دردونه دي او دا دی او هغه دی خو الحمدلله کله چې زه ولګېدم بیخي په ځان پوه نه شوم صرف راولېدم په دې رالوېدو باندې پوه شوم چې راجیګ شوم خو پښه مې لږه درنه غوندې وه دومره احساس ما ته وشو چې لکه مېږی چې ټک درکړي په دومره دغه باندې زه پوه شوم او الحمدلله بیخي زه دا احساس نه کوم چې زه زخمی یم او زه الله نه دا دعا کوم چې الله ماته زر صحت راکړي او دې مرتدینو په خلاف باندې تر هغې پورې وجنګېږم تر څو پورې چې ماته شهادت لیکلی او دې مرتدینو باندې زما سینې یخې شي نو کله چې زه زخمی شوم د صحنې نه ووتم نو هاخوا یو بوټي داسې بوټي و دې بوټو کې زه ناست وم نو ما باندې مخامخ اربکیان را روان و الله راباندې ړانده کړه نو اربکیان زما نه دې وخت کې د سیټ ته لاړل زما نه یې لاره چپه کړه نو الله ما باندې ړانده کړ نو دې کوشش تر صفا کې پروت دوی دواړو سره ائتلاف کړو د اماراتیانو او د اربکیانو د نور پولیسو دوی دواړو سره ائتلاف کړو اردو هم ورته راغله هندیان یې راغله رینجرې وې او نخوا کې کومې پوستې چې دي دې نه اربکیان راووتل نو دوی سره ائتلاف کړو او اربکیان زما طرف ته را روان کله چې را روان نو مخامخ زه زخمي وم زه هم روان وم نو دې کې سې معمولي غونتې بوټي وو دې بوټو کې زه کېناستم بس زما لاس کار نه کو تر زما خواهش دا چې تر اخرنۍ سلګۍ پورې ورسره وجنګېږم خو نوره مې وسه نه وه بس لاس مې زخمي وو او د ډزو نه وتم نو اربکیان ما باندې الله ړانده کړ نو دوی کې دا کوم ځای کې چې موږ باندې کمین وو دې کې سرتوی یو ځای شو دا کوم ملګري چې شهیدان شو نو د دوی دا سامانونه راټول کړل خپلو کې سره تقسیم کړل نیمه د اربکیانو واغستل او نیمه هغوی ته ورکړل نو ما لیدل زه مخامخ ناست وم دوی ته دوی دا مردارانو راته وویل چې دوی ویل کېږي چې دوی ټرالۍ ورپسې راوسته ټیکټر په هغه کې دا خپل مرداران بار کړو. ان شاء الله دا به دروغ خبره نه وي او الله ته ورتګ دی زه په خپله په دې ځای کې موجود وم او دا صحنه ما لیدله چې کله دا جنګ پای ته ورسید او ملګري څه شهیدان شو او څه د صحنې نه ووتل زخمیان ملګري نو دې وخت کې ټیکټر راوړ سختې چیغې او ژړاګانې وې په دې ځای کې نو دې وخت کې دوی ته ټیکټر راغی دا ټالي وه بس ما دا ګمان کو کېدای شي دا زموږ شهیدان پکې چې خو دې وخت کې چې کتل کوم طرف کې چې هغوی کمین نیوله نو دې طرف نه پکې کسان ورواچول نو دا ټکټر ما لیده چې ډېر زیات مرداران یې دې کې ورواچول نو یو بل سره ورغاړې وته سخت رمباړې واله چغې واله دې نه ما ډېر خوند اخیسته او کله چې کوم زخمیان ملګري زموږ په حرکت کې نو یو طرف نه غونډۍ غونتې وه یو طرف نه پاکستان د ایس ای غلامان ورپسې وو د بل طرف نه د د افغانستان ستاسو نور ملګري هغوی پسې وو هغوی پسې وو امریان ورپسې یو ځای ورپسې ور یو ځای ورپسې ور روان نو زه دې وخت کې ډېر خفه وم او ډېر دغه راسره و چې الله ما ته صحت یا زه روغ وای د دوی په خلاف ما ورپسې ور منډې واله دا ما په دې سر سر وشته الله په زما دا زړه یخ کړی وای الحمدلله دا دوه درې دانې خو ما په خپل لاس وویشتل او نور مې کتل کله چې زخمي وم دا کوم ملګري چې پراته و زخمیان و تر اخیرنۍ سلګۍ پورې مقاومت کوه چې سر به را جیګه و د الله فضل سره اولیده به ملګري به پرې ډز کوه نو موږ ډیر ښایسته ځای کې دا کوم ملګري چې زخمیان شو نو دوی ځانونه مورچو ته وغورځول نو ډیر خوندور مقاومت دوی سره وکړ ډیر زیات مرداران ته وکړه د الله فضل سره ډیر زیات مرداران ته وشو دوی نه نو الحمدلله ما چې په خپل ولید زما کوم د سترګو لیدلی حال چې دی درې دانې خو ما الحمدلله د الله فضل سره په خپل لاس مردار کړل چې ما پسې رامنډې والې او ما ته یې چیغې والې چې تسلیم شه او سامان وغورځوه څه درته نه وي بس نوم یې راته اخیسته چې فلانی سامان وغورځوه او څه درته نه وي تسلیم شه الحمدلله د الله فضل سره هغه ما مردار کړ او په سر سر مې وویشتل یو دانه پکې و منډې والې بېرته تښتېده چې هغه مې وویشته نو د مورچې ته چې ځان رسو نو د خپې پې ورجیګې شوې او په بل مخ واوښته د دې نه ما ډېر خوند واخیسته او الله پې زما زړه یخ کړ او دی مرتدینو ته زما دا پیغام دی ان شاء الله. په اخره کې هم ځوانانو ته څه پیغام لرو چې هغوی وایي چې موږ جهاد ته لاړ شو نو مړه به شو یا به شهیدان شو هغوی ته څه پیغام لري تاسو په ډېر جنګونو کې برخه اخیسته هغوی ته څه وایي؟ ځوانانو ته زما دا پیغام دی چې الله په قرآن کې وایي چې بې نېټې مرګ نشته. کله چې زه وغواړم تاسو مړه کړم په هغه وخت کې تاسو مړه کوم نو د هغې نه مخکې سیکنډ مخکې هم تاسو ته مرګ نه راځي الله چې کله زه وغواړم نو هغه ځوانان ته زما دا پیغام دی چې د مرګ د ویرې په کورونو کې پراته دي داسې په جهاد کې مرګ نشته که په جهاد کې مرګ وی نو په دې ځای کې کومه قصه چې ما تاسو ته وکړه په دې ځای کې زه وم لګېدم زخمیم شوم او حالا چې په دومره سختو سختو ځایونو کې زه ګیر شوی یم چې بیخي مې د ژوند تمه ختمه وه او الله عز ژوندی سله ممنون خو هغه ځوانان چې ناخبره دي پریوتي دي غولېدلي دي د ایسای د اربکیانو مشرانو دوی دوکه کړي هغې ته تاسو پیغام لري هغه ځوانان ته زما دا پیغام دی چې دوکه شوي د اوس هم د غفلت په خوب ویده دي او دغه خلکو په صف کې جنګېږي هغو ته زما دا پیغام دی چې راشئ نور خپل مرګونه مه خرابوئ جهنم ځان ته مه زیږوئ نو راشئ او د اسلامي خلافت سره یوځای شئ، که نه یو ورځ نه یو ورځ به ورسره یوځای کېږئ او بیا تاسو ته امن نه شته، چې کله ګېر شو بیا تاسو ته امن نه شته، انشاءالله د اسلامي خلافت چړې نږدې دي چې ستاسو څټونو ته ورسېږي، نو پیغام مې دغه ځوانانو ته دا دی چې راشئ خپل مرګونه مه خرابوئ، جهنم ځان ته مه ځای کوئ، راشئ او د اسلامي خلافت سره یوځای شئ او هغه خلکو ته زما دا پیغام دی چې اوس هم د اسلامي خلافت په خلاف جنګیږي ان شاء الله موږ به تر هغه پورې ستاسو په خلاف جنګیږو په تاسو به رحم نه کوو مخکې هم در باندې رحم کوو خو ان شاء الله دینه بعد د هر یو ملګری په انتقام کې به ان شاء الله د یو ملګری په انتقام کې به ان شاء الله تاسو لس لس او پنځوس پنځوس او سل سل ذبح کوو ان شاء الله هر یو ملګری دې ته لیواله دی چې تاسو ویني وڅخي ان شاء الله تاسو د مرتد ویني به مونږ او تاسو د ګنده ویني به مونږ توی کوو ان شاء الله د الله فضل سره تر څو پورې چې مونږ کې سي باذن الله نو اې مرتدینو او د آی اس آی اربکیانو دا واورئ چې الحمدلله کفایت ژوندی دی او انشاءالله ستاسو د مرګ لپاره الله پاک ژوندی ساتلی او تر هغې پورې به ژوندی انشاءالله انشاءالله چې ستاسو مردارې وینې توی کړې نه او تاسو یې د منځه وړي ناستئ نو د کفایت نه هم ډېره مننه کوو چې موږ سره خبرې اترې وکړې ځوانانو تاسو ته هم وایو تاسو د کفایت خبر واورئ چې مرګ الحمدلله په جهاد کې نشته کوم خوند او کوم ژوند هغه لږ ژوند چې په جهاد کې دی نو د دې د ازادۍ ژوند دی چې کوم خوند هغه وسول کلونو سره موږ نه برابرو نو کفایت نه تاسو واورد چې ځوان دی الحمدلله ماشاءالله او د تاسو دا ویل چې مرګ په جهاد کې نه د سخت سخت جنگونو کې پاتې شوی الحمدلله اوس په الله پاک ژوندې ساتل نو ځوانانو او راشي د خلافت سره وزه شغه خلکو چې د کوپر په سبونو کې جنگي کې توبه او باسه الله الله توبه او باسه راشي د خلافت په سب کې یو ځای ودرېږي د کفارو کفار له منځه ویسي او د اسلامي نظام د قیام لپاره راپاڅېږي او خپل ځان قیمتي کړي تر بیا چې ستاسو خدمت ته حاضرېږو اجازه غواړم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ای د اسلامي امت غیرتمنو شاه زلمو! را ویښ شئ، نوره دا طاغوتي او بتپاله نړۍ را نړول غواړي. ای د رباب او طاوس نغمو ته خوبولیو ځوانانو! را ویښ شئ، راشئ د خلافت په ازادو سنګرونو کې د تورو د شرنګار او د یاغي اسونو د ششنار په هیبتي غږونو کې خپل ژوند ولټوئ. خلافت راډیو، نوي اېف اېم.